ګوري یو خبره ته لږ د ټولو توجه زره ګرځول غواړم هغه ده چې د قران دغه آیتونه نه دي چې د حاکمیت د نظام د بادشاهي د حکومت د قانون خبرې پکې دي په دې باندې د زمونږ ملایان داسې بایپاس تیریږي بایپاس او څه پرنګوت نه تاوشي د خپل ورزینه ولې په نه ورځي یو برخه خو قاری صاحب چې نابلده دي او یو برخه دا دي چې هغوی په دې نظامونو کې شریک دي هغوی په دې کې مسالې هم غښتې دي په دې کې شریک دي برخه یې ده پکې نو ځکه د شیخ فرید په مذهب دي شیخ فرید مذهب زده ده تاسو ته څه شی ده پټه خوله وي شیخ فرید پټه خوله دې بهتري ده ډېر ملایانو د شیخ فرید په مذهب دي نو ځکه داسې بایپاس تېرېږي ته ناوایي هوایي ته نه تېر شي یعنې دا ګل څونه ساده ساده الفاظ دي ولا که یا منطق غواړي یا نحو غواړي یا صرف غواړي دا څه مونږ تاسو ملک او ملک او بادشاه ورته وایي او الله هم دغه ورته ویلي مونږ په ژبه کې هم دغه الفاظ پېژندل شوي متعارف معلوف الفاظ دي پېژندل شوي هر څوک پرې پوهېږي چې ملک چا ته وایي الله فرمایي په بل ځای کې لله الامر من قبل ومن بعد امر بادشاهي وکوه مکوه دا مخکم دی الله او وروسته باندې الله وي الله په بل کې فرمایي ولا يشرك في حكمه احدا سورة کهف کې الله فرمایي چې الله نه شریکوي په خپل حکم کې په خپل حکومت کې په خپل نظام کې لزان سره هیڅوک نه شریکوي شرکت امکان نشته چې الله دې څوک لزان سره شریک کړي بل بيك الله تعالى فرمي إن الحكم إلا لله ندى حاكمية أو بادشاهي مجر الله لرى أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر كردي الله شعبادة بنك ويا مجر یوازې او یوازې دی الله دلته دا عبادت ګوري د حکم نورسته په دې سیاق کې ذکر کړی لکه مراد چې له دغه ډول عبادت نه کوم عبادت وي د حاکمیت او د حکم نه عبادت چې قانون به نه مني امر کړی دی الله چې قانون به نه مني مګر ورځي الله ځکه مخکې سیاق کې د حکم څخه ذکر شوی دی او رسول د عبادت ذکر شوی دی نو دا ښکاري لکه د عبادت چې دلته د حکم څه شوی ما تفسیر یې معنا یې چې یعنې دلته دغه که عبادت چې مراد ده دا د مخکینی عبادت سره حکم ذکر شوی دی دغه بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله عليه توکلت حکم نه ده مګر یوازې الله په همدغه الله باندې ما توکل کړی دی بل ځای کې الله فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله په هر څه کې چې تاسو سره مختلف شوي نه پې جوړېدئ حکم راجع کوي الله ته دلته من شيء عربي کې د تنوین چې ده د تنکیر تنوین په هر شي باندې اطلاق کېږي د کې عمومیت دی نه بس په یو خاص شي کې که عبادت کې که څه ونه جوړوي نو بیا کتاب ته رجوع وکړي چې د عبادت په څه ډول ده نه هر شي کې چې سره نه جوړېدی یو اختلاف هم راته نو بیا تاسو الله ته رجوع کوي که هغه اقتصاد وو که تجارت وو که نظام وو که حاکمیت وو که اخلاق وو که عبادت وو که هر شی وو په هغې کې به تاسو رجوع کوئ او چا ته الله ته به رجوع کوئ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الله بذلك فرمى ذلك بأنه إذا دعي الله دعي الله كفرتم وإن يشرك, وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير په بل ځای کې الله تبارک وتعالی بل داسې حکومت ته چې هغه د الله د حکم نه غیر وي هغه ته د جاهلیت حکومت وایي د جاهلیت حکم ورته وایي د جاهلیت نظام ورته وایي الله فرمایي أفحكم الجاهلية يبغون دا خلک د جاهلیت حکم غواړي د جاهلیت نظام غواړي جاهلیت ولې دې ته نه چې پکې به سوادي وي د جاهلیت تفسیر علما په کتابونو کې کړی عدم الاهتداء بهدي الله وعدم التحاكم الى قانونه د الله په هدایت ځان نه برابرول او د الله قانون ته فیصله نه ورول دې ته وایي جاهلیت جاهلیت دې ته نه وایي چې د چا لیک لوست نه زده جاهل دې ته نه وایي چې هغه لیک لوست نشي کولی بلکې جاهل هغه ته هغه چاته وایي د قرآن په اصطلاح کې چې هغه د الله هدایت نه مني نه قبلوي او فیصله د الله قانون ته نه وروړي دې ته حکم جاهلیت وایي افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون دوی د جاهلیت حکم غواړي د الله نه به څوک د حکم او د حکم په حیث باندې او د الله د حکم نه به د چا حکم غوره وي بهتره به وي د هغه قوم دپاره دا وینا ده چې هغوی یقین لري په الله باندې الله فرمایي بل ځای کې افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا نور ډېر ډېر آیتونه دي چې په هغه کې د سیکولریزم نظریه یو مخرج شوی دا هغه ده چې د چا چې دا مخلوق د قانون به هم دی امغوي دا مخلوق چې د چا ده دا دنیا چې د چا ده دا کون چې د چا ده دا هوا چې د چا پکې چلیږي دا ستوري چې د چا پکې ځلیږي دا لمر چې د چا پکې رڼا کوي دا سپوږمۍ چې د چا پکې راخیږي قانون دې لا مغوي پکې کنه عقل هم دا وای د خپل کور په باره کې د بل چا قانون نه مني او د الله د دنیا په باره کې د الله د کون په باره کې د خبره مني ځان ته په باندې غیرت درځي او د الله په حق غیرت نه درځي الله فرمایي چې ته دوی ته ووایه ان الامر كله لله امر او حاکمیت او نظام دا به ټول د الله وي په دې کې د بل چا واک نه چلیږي بل چا ته په دې کې اجازت نشته الله انسانان د دې نه منع کوي چې په خپل اند له خپل زړه له خپلې ګېډې به دا نه وایي چې دا حرام دي او دا حلال دي حلال او حرام به په اکثریت باندې نه فیصله کوي د حلال او حرام لپاره به د الله را لګل معیار ته رجوع کوي چې که الله ورته حلال ویلي او رسول الله ورته حلال ویلي نو حلال او که رسول الله ورته حلال نه ویلي نو هغه حرام تاسو ما یا هغه شوانه چې د تاسو ژبه یې بیانوي دروغ باندې چې دا حلال دی او دا حرام دی خپل د حلال او حرام نه نه تګدي د حلال او د حرام او د قانون او د نظام د دې خبره تاسو ته موکول نه ده تاسو ته راځي شوی نه ده دا به الله نه غواړي دا به د رسول الله کوم یارونو باندې برابر وي د دوی په حق کې ذکر شوی او علما وایي چې د دې ټولو نه مراد کافرون ده هغه ظلم د دوی ظلم د کفر ده نو اوس دغه د الله قانون د خلکو ته بیانوي څوک او عملي کوي به څوک رسول به یې کوي الله را لېږلی دی رسول د دې دپاره چې اطاعت یې وشي نه د دې لپاره چې بس یوازې درودونه ورباندې وایه او نور کارونه د بل چا په طریقه کوه صلات السلام علیک یا رسول الله دا بس دا ورباندې وایه او نور په ژوند کې په ټولو اړخونو د ژوند کې قانون د بل چا چلوه دا دوکه ده د ځان دوکه ده الله فرمای وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله فرمای ما نه دی لګل یو رسول مگر د دې لپاره چې اطاعت دی وکړي شي د دور په حکم دی الله الله دا حکم کوي چې د رسول به اطاعت کوي قانون له رسول مني دا نه چې پر رسول باندې واځي درودونه وایا هغه په درودونو خوشاله او نور په قانون منلو باندې خوشاله دغه څه نه کیږي وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله د رسول په حق ته دا رسول ته دا اجازه نشته ده چې الله دې کتاب ورکړي او الله دې د علم ورکړي نبوت دې ورکړي او دې خلق ته وایي چې اوس نه کیږي چې خاص ما منه هغه نه چې الله ما ته ویلي د نفس نه یو څه نور راو باسي د شریعت مخالف او هغه ته وایي چې اوس نه دار سره منه نور په لسګونو په سلګونو آیتونه دي چې هغه موږ ته دا را په ګوته کوي واضح کوي راته چې حاکمیت نظام قانون حکومت قضا دا به هر څه دی الله وي ځکه چې موږ الله یو دا دنیا د الله ده دا ځمکه د الله ده دا هر څه هست کړي الله دی خالق د دو الله ده چې خالق الله ده مالک هم الله ده او چې څوک د څه مالک وي قانون خبره کې د مالک چلیږي او کله د بل چا د مالک به چلیږي کنه ولې څه ساده مثال تاسو بیان کما یو کور ته نیولې په کرایه باندې نو په کرایه خو ته مالک نشوې که نه ته خو هلته پکې اوسېږي اوس په دغه کور کې ته تبدیلي په خپل ان راوستلی شي چې یو میخ ته کوهې هم نو څه به کوې مالک نه به اجازه اخلي اندکترین تغیر په هغې کې نشي راوستلی په دې باره کې علماو لوی لوی کتابونه لیکلي دي لوی لوی کتابونه او دا مفاهیم یې ښه په پراخه پیمانه باندې واضح کړي دي خو متاسفانه چې دغه ډول مفاهیم چې په نظام سیاست حاکمیت قانون تشریع په دې پورې اړه لري نه پوهېږي چې د زمونږ په ټولنه کې ولې دغه ډول آیتونه عام فهمه شوي نه دي ولې خلکو ته ښه سپین سپین ښکاره ښکاره واضحه واضحه بیان شوي نه دي ځکه که خلکو ته دا داسې سم سم داسې په نره په نره بیان شوي وای نو بیا زمونږ خلکو په پټو سترګو چا د کمونست قانون او چا د صهیونست قانون او چا د هندو قانون چا د بل چا قانون به نه مانه ځکه دی الله قانون دا تر ټولو غوره قانون دی الله دې خلکو خالق دی الله دې دوی په ضرورتونو ښه پوهېږي د دې هغه ضرورتونو مطابق احکام دوی ته رالیږلي او د دوی د منافع او د مصالحو په نظر کې نیولو سره شیان ورته حلال کړي او شیان ورته حرام کړي دي الله فرمایي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه الله نه پیږي چې خالق دی لطیف دی بارک بینه دی خبیر دی په هر څه باندې آگاه دی دا انسان پیدا کړو بیا د انسان په ضرورتونو نه پیږي د انسان په حالاتو نه پیږي بلکې پیږي ځکه هغه خالق دی هغه پیدا کړی هغه ته معلوم دی چې څور ته خدي څور ته خنه دي څنګه پریز وکړي او څو خري شورته ولا شوه دي طاغوت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فنقول هغو خلقتا شاغوي دا ګمان كوي دا دعوه شاغوي إيمان را ایمان په داسې حال کې چې هغوی ته امر کړی شوی دی چې په طاغوت باندې کافر شي وما انزل من قبلك دوی وایي چې موږ ایمان راوړی په هغه څه چې تا ته نازل شوی دی په هغه څه چې تا نه مخکې نازل شوی دی تورات او زبور او انجیل او په نورو صحفو باندې دوی څه چل کوي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت خپل حکم او فیصله د تا د قانون نه بل چاته د بل چا قانون ته وروړي هغه بل څوک په څه شي یاد کړي په طاغوت طاغوت ګوري بت مت ته نه وایي یوازې دا بت دی د بت له قانون سره څه کار ده دوه زره قضیه ته وایي بت د لرګي بت ته تیږي کانې بت ته کېده هغه ولا څه ټکی درته وایي او قرآن خو داسې بې مفهوم او بې معنا خبرې نه کوي دلته طاغوت هغه چاته ویل شوی دی چې هغه فیصله کوي هغه قانون عملی کوي هغه درته وایي دا کوه دا مه کوه دا یې تا حق شو دا دې ده حق شو ولو که پارلماني ولو که هر څوک وي دې په انشاءالله په تفصیل باندې وروسته راشو چې کله چې دیموکراسي بیانوو بیا انشاءالله په هغه وخت بیا ووایو چې دا د پارلمانونو څه وضعیت دی يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به دوی خپل فیصله وروړي طاغوت ته په داسې حال کې چې دوی ته امر کړی شوی دی چې دوی په طاغوت باندې کافر شي خو شیطان غواړي چې دوی گمراه کې په گمراهي کې تر لرې لرې سرحد ورسوي ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا او په قران کریم کې اسلامي شریعت کې هغه چاته چې د خلکو ترمنځ په خپل امر فیصله کوي د قران او د حدیث مطابق او د شریعت مطابق نه کوي هغه ته رب هم ویل شوی چې دا دوی په خدای پر ربوالي باندې نیولې په ربوبیت باندې نیولې دي یو څوک یو چاته ورځي او په دې پیږي چې د دې قانون دی الله قانون نه ده بیا هم دوی ورځي او هغه قانون غواړي نو دغه فیصله ورړون کی هغه فیصله ورکون کی خپل رب وګاڼه هغه خپل رب وګاڼه ځکه دا حق د فیصله د اصلا د چا دی الله دی رب نو اوس دی بل چاته ویل خو بل رب وګاڼه کنه ابل هم رب وګاڼه نو ځکه هغه ته د رب نسبت کړی دی رب د رب په نام یاد کړی الله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی خپل پیران او ملایان د مسیحیت او د یهودیت هغه ارباب نیولي دي د الله نه پرته یو صحابي چې پخوا عدي بن حاتم رضي الله عنه چې په خوا مسیحي و هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمایي یا رسول الله موږ خو نصرانیانو په خوا موږ د دې خو عبادت نه کاوه د الله فرمایي چې دوی په ربتوب باندې نیولې دي او خدای توب نیولې دي موږ د دې عبادت نه کاوه سجدي خو ورته نه کوله په دې معنی باندې یعنی دا دغه متعارف عبادت اصطلاحي عبارت عبادت دا هم نه کاورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته چې هغه به څه حلالول دوی به منل کنه او هغه به څه حرامول دوی به منل کنه وي هو دا هم کول وي خو همدغه عبادت و دي بینو دغه سلام منل هغه څه شي عبادت نو دیموکراسي او دغه سیکولریزم تاسو په خدمت کې ما نن یوازې د تعریف او د دې واقعیت تر حد پورې و بیان کړ اولم تعریف بیان کړ وروسته بیا دا وویل چې د سیکولریزم واقعیت دی الله بې واکه کول د الله قانون د ځمکې نه شلبول او بیا ویل چې دا مردود دی غیر معقول دی په دوه وجهو باندې یوه وجه یې څه شی ده عقلي د مثال نه تاسو د یو چا د کور په هغه باندې دغه د حاکمیت وایي او دویمه وجه وحیه شرعي د شرع له نګاه نه هم دا د شکولیریزم نظریه څه شی ده مردوده ده حرامه نظریه ده کفري نظریه ده او د عقل د نګاه نه هم لیونۍ او بېعقله نظریه ده عقل هم نه مني او نقل هم نه مني نو اوس چې نه عقل مني او نه نقل مني نو عمل کوي به د څه شي په زور د سوټي په زور د بم په زور د ټانک په زور د ډالر په زور د اتوم په زور د دې په زور په خلکو عملي کوي ځکه نو عقل مني نه نقل مني چې عقل او نقل دواړه نه مني نو دوی خو به عملي کوي ځکه دا خو د شیطان کار دی شیطان په دې زمانه کې دا دین جوړ کړی دی خلکو ته